او کله زعم په حق کې مستعماليږي لکه راغلي زعم جبريل عليه السلام او حدیث د زمام ابن ثعلب رضی الله عنه کې راځي الله حبيب ته وي زعم رسولک امام سیبوی بعضی سیزونه خوخی ناوی زعم الخلیل دوی بد الله نس خبر پټ نکړې شي اګور دلته قسم خوري چې مون خو شرک نه کړي ا شرک کړي نو یا خدا قسم د دروغ ده دی په دنیا کې یو قول دام دې چې شرک کړي او دی وای مون شرک نه کړي ځکه دای چې کم شرک کولو نو دې ته دای شرک نه وي اوسم ګور کم ناپو مسلمانان چې شرک کوي ای خودی ته دا اولیاء او د محبت نو میخه اچسو کې منې کوي وې د اولیاء نمنې کرامتونه نمنې نو د الله د حبيب کور کې د تسلی زه ختم شو بار محدثین دې کال توي عام الحزن پکم کال چې دا دواړه وفات شوي هغه ته نوم سالي عام الحزن د الله د حبيب د پریشانای کال سوره الف لام میم سجدی آیات لکی دولسم او مومن به واپسی غواړي کنا نو مسله دا ده چې مومن فرایض ضایع کړی دي نو دیوم زن کدن کی واپسی غواړي لکه د سوره منافقون آیات ځان سره لیکي لسم نمبر آیات اګور الله دلته وای وای دې واپس غواړي که واپس راغ بیا به د خپل کفر او بی دیني پسیږي بیا به اخرت او هر سهیر شي وقالو دې کافر بوي ان هي نددا الا حیاتنا الدنیا مگر جون زمون د دنیا دې ناشاپی به قیامت راځي روایتو کې دا سر اغلی او سړې بروټي خوري نړۍ ورا روا نکړي لا خلی ته وې نوې رسولي چې پښپېلې کې به پوکې وشي قیامت به قائم شي یو سړی به وخل شلی وي اپای ورا روا نکړي چې په بال بچ اوس کوي لا به سکول ني چې قیامت به قائم شي او یو سړی به تلې ځا بچو ته اولاد ته به جامې راړي دکاندار ورته کپڑے مخې له غرزولي وي دای بلا نر ختم کړي ني چې قیامت به قائم شي تر دې چې را بشي دوی ته قیامت بغتت الناسافي اے دنیا د ماشومانو د لوب غونته دا تاسو ګورئ ماشومان لوبي کوي یو وای دا زما پټه دی او بل وای زما پټه دی یو وای دا زما خور دی او بل وای زما خور دی کله پک یو بلوم ټکای نو یو پک په جړا مور تراشی وای مال خور روان کو مانه پټه واغستو یو سات پس چې غرمې ټول لودي شي پټه پټه پځه پاتې شو دغه شان په دې زمکا او په حکومت او کرسي جنگ نه یو سور از پس بدغه کرسي وی خو جنگ والا د خارو د لان نشول لو بد کنه دا الله وای چې دا لو وی دی اے الله وای ګره لوبي دي دوکه په نشي دا د ماشومان د لوب غنته دا اے په دې کرسي د بادشاہي د سمر جنگو د چا شوا ټول خار تلال په دې زمکه باندې سمر خلق یو بل وجلو د چا شوا ټول خار تلال اے لوګي ورته څه کوي دې پس څه فائدہ نشتا یو اعمال د خیرت دی هغه پس فائدہ راځي او له لعب بعض وی په دې اعتبار یو دی دا به بار بار راځي نو ځان په پوي کوي امام بغوی وی او علامہ آلوسی وی ویلعب دی ته وی اے زر په تلوار سلګه خوشحالی در ته حاصل شوا او لهو دی ته وی مشغول کی خوش خوشحالی حاصل نشوا وای دنیا نه دا مگر خوب سوک ویني خوب کې باندې بنگلی وی اډیر شه مال له او چې را پاسې دونه سم نشتا اتوې دا وی دي دا وی چې مړ شوې سم نشتا هغه سوچ تا مخکلي غلي دي او یا غ ژوند ګوره غوړه نه دي چې همیشه نوي عدلته دیو بادشاہ واقعا مفسرین ذکر کړي سليمان ابن عبد الملک ای وای د په آینه کې قتل زوان مو بادشاہ مو بابای بادشاہ زوانم دی آینه کې ګوري ځان ډیر ځان نا صافي شعرونه وې ا دې دمر په hebat شو اغه له قسم ورکو ادا تا مخ کې نه جوړ کړیو او ورته زما مالک زما دې د الله په ذات قسمي جوړ کړی مينو خو چې ته مې وکته په خپل مرال اسم رخ کلی شعرونه دا وینځوي وای سخ سامان ته زما مالک خو کچره امې شوه ډیر خایسته او با شعر سسل پسلی خو فنا برازی وی بعد بادشاہ پزلو خړ چې اسور دي تیرې دي پر ځواني کې خارو تلاړو دغور رب مهربان رب خپل بندگانو ته خطاب کوي چې ګور لوبي دي دوکه پنشي دا الله خپل حبيب له تسلی ور کوي وګوره مسله دا سره سمره چې سو کی عزت منوي نو خراب خبره ولا دردم ډېر ور کوي خلک پښتانه وي د لوت مسلوات نشي بای یو سړی پارس ککړ دی هغه پچا په خبره سره نو دا زمونږ ایمان دی چې په تمام دنیا او کائناتو کې لوی دی عزت خاوند خاتم النبیین علیہ السلام تعالی چې چاله ونه وي او دروغجن درلوې خپکه کې کنا نو دا الله رسول بس عمر خفکه دو یو ځل د الله د حبیب پشان کې ګستاخی شوی و د مدینه منوره امام دی نو دا آیات یو ډېر یو جوړ دی قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون الله وي حبيبا مونږ پویګو چې دا دای سوای تاسو له څومره درد رسای وګوره امت څومره پریشان کیږي دا الله د حبیب زړه ته به څومره درد رسی ادا ټول چې څوک پیغمبر ته کنځلیو کینو هغه روغ ربټ رونی سي اخ په عزت کافر لاواله کی ور سوچ کوي ګور دي خلکو دا کارونه کړی کته دا خړر سم سړی دی نو سبا د حشر په میدان کې به رسول الله سره څنګه سترګې پیلاوي ایمان سره وای خسړې به دا کارونه وکیا بای اے مدینه منوره کې شیخ الاسلام ابن تیمیہ په اسارم المسلول علی شاتم الرسول کې لیکلی او ابو داود شریف حدیث ته یو زنانه چا وجلې و د قاتل پته نه و بد الله رسول علیه السلام وی د دې قاتل څوک دی دوی هړو ټول رپېدو ابل د لاس نه نیولې او راغې ړوند صحابي دې په دواړو سترګو ړوند دی اټول رافي راغه بل لاس نبی رسول الله ته دا ما وجلې زمات دوه داسې بچی دي ګلونو په شان وای دي بتا سو پس سپک سپورې وې ما ډېر پویا که پوی دا دا نو بیگا بس ما سراوا غستلو دی خېټه کې مولا وردت نکلو زور می پیوکو بس دا می قتل کړی دا الله حبیب بس چې سکه زدا د پیش بستا په خدمت کې دا الله حبیب ورته زب غم ګرځا دغور اړوند صحابي دې په دوه رسول ګړوند دې خپل بچي او قسمه بے اثرې پرې خور خود رسول الله بي عزتي سنکا برداشت نکا ته چې وې افلانې خسړې دې د دې چې رسول الله پورې چا کنځلې وکي د دې خو له بچاو جوړ شو روغ ربټه کافر لور کو ابل له وی چې کچره ته غدل ته جارو وې خو کچره پیغمبر په دې کاندل یو کې ورته بدل ډېر عزت ملاو شي بل له زړه ورتیا ورک نو لږ د الله نه ویریږي تاسو سره کومه کومه راړه خلق کوي دای کې سم سړې نشتا او الله وی حبیب تاسو غسلویخ کال دی مکی مشرکانو کی تیر کړي نچا دروغجن وی نچا لیونه وی نچا کاهن وی او ندر تچا ساحر او جادوګر وی بلکې دی ټول مکی والو بسوادک او امین وی تا سره ذاتی دشمنی نه دا دا زما د وجه نه دا څه پوښوي په خبره وای دای خو تا باندې د ګل گزارم نکور د مکه مشرکان او د الله حبیب ټول رښتینه غنلو کنا د الله حبیب ته به صادق او امین وي صادق او امین به دیو جن چې اول وحی وشوا نو د الله حبیب د صفا په ډیر یو درېدو مونږ بار بار پتا سو تجربه کړي او د رښتیا او نه بغیر مبل سن دي لیدلی وې ما یو پیغام وروړې وای لا اله الا الله نو پکانو وشتلې شروع کړ الله وی حبیب خفکه گما دا دشمنی در سره زما د وجنه دا دا کانو باندې دي زما د فارولی او دا لیونه او مجنون زما د فاروي دیو جن مولانا روب رحم الله د صاحب یاسین بارک وي چې کلا غا کافر او شهید کو سوره یاسین کې براشي اوي وی الله ما سر قتل نه دې کړې نه می بل سکړي خو زی ولي وجلم ستا د ذات عاشق جوړ شوو تا سره می محبتو د الله حبيب ګور کافرم تسلیمولو او دا غي صدق امانت منلو خو زد وینات په مخ کړیو الله تب واپس کړي شینو ال تب بیا اوري او دل تناوري وقالو او دی کافر ویلی لولا نزل علیه اولی را نازل کړي شوی نه د پدی پیغمبر علیه السلام آیت نیو معجزہ چې دا خلک ایمان وروړو ته مجبور کی من ربی د طرف درب دوینا قران توي تبيان لكل شيء او تفصيل لكل شيء هر خبره په قران کې دا ځکه دا احادیث هم د قران سره تړلې دي و امام شافعی رحم الله یوزل کرسی باندې کې ناستو په حرم د مکی کې وې سوک چنن تپوس کوي د قران نه جواب ورکو او دا هغه د طاقت نه سیوا فکرونه کوي نو دا ود دغه ظالمانو شکایت کوي د الله په حضور کې او چې د دې فیصله وشي او د دې د ظلم انتقام واغستې شي نو رب العالمین ورته کونو ترابا خاور شي نو ټول بخارشي ځکه به کافر وای یا لیتنی کنت ترابا اي افسوس چې زم خاورې شوي وي او ما تم حکم شوي وي چې خاورې شام والذین هغه کسان کذبوا بیااتنا چې د دروغ نسبت کړي زمونږ آیاتونو ته د دې په لګور حشر به د سکیږي د حیواناتو هم کې امام قرطبي سور زایونو کې ذکر کړي و ایدا بدردار رضی الله عنه او ناغب ور سره خبرې کولې کله نا کله وی ګور ز استاد هر څه خیال ساتم سبب ګور د الله په حضور کې شکایت نکې تاسو نه کتل چې پیشو هغه خزه تړلې و نه پرانست چې هغه ځان ته د خوراک او سکاک فکر کړي وي اني دي فکر کولو ځان غافل کړي هغه مړ شو نو د الله حبيب وي اور کې مې وکتا او هغه پیشو ور سره وا او د دې په دې مخ او سینې باندې دا وخه تلر کولې نو حشر د حیواناتو بم کیږي دیو جن سمره زمیدار دی ګور حیوانات سره ظلم نه پکار تاسو ته ویل چې یو برګره دا زموږ کلی له شتراغله واغه وخت دلته اسمو باندې وخل کو ټانګې کولې نو مال یې یې تاسو خلک مې خوښ نه شوي ګوره دومره ډېر کسانې پاس پکې کینولي اوس کله نا کله راځي خو خیال ویلي مخکې به په اسپه کې دوه درې کسان کې اوس وړه غوندې د پښو مرخی او لس کسانې پکې کینولي نو که خریر او قتل جی بیا ولا سوای بای اول تنه ورته اولوی د وګټه کول لرګې راغشتې دا لاسو کې نو وای ټکای اچې پټی له ورسې ایوی په کوي په خوا به کوټه کوټه عمر دوه غیانو پاغي به ایوی کولا اوس د پښو عمر خره یو مخکې نه راکاږي بل رسو نه ټکای دا به پرز د قیامت د الله په حضور کې څه کوي نو حشر ګور د حیوانات وبکیږي ستا په کور کې زناور دي ساتلی داغه د خوراک او سکاک تنظیم بکې کله یو قوم ته د دین دعوت پیشي او دای اونمنی نو الله په عذابنا راولي لګ لګ د مال او د بدن چې دای توبه او باسي او الله طرف ته رجوع کی نو باز کافرو په دې کې رجوع کا اباز بنورم په کفر کلک شول نو دویمه مرتبه دا دا کافر په کفر کلکیږي او الله ورته دنیوي نعمتونه سیوا کوي هر څه سل پسلی دې ته استدراج وایي وای چې کله په سوکو کا ته چې دې د الله شپه او ورځ نه فرمانی کوي خود سشي کمه نشتا نو دې نعمت نه دی بلکې دا استدراج دی الله را نشي تاسو ګورئ دا مسلمانان وي چې څوک مړ شي او سینا نه کورو نه زمکوا نه د ډوړی درک لګېدو ټول مسلمانانو هر مرګ ولا خو وای دا غسو نه دا سوق نه سه اچکل سوق مرشي او دا بنگلي دی او باغونه دی او قسمه قسم سيزونه دی خلک وي ګور ارسته پاتې شول ور قران ګره طریقه مخې د دین یو دشمن کافر مړ شو نو الحمدلله وای کته په جړا شي تبای دا قران نو الټا راواله تبای سپو شوی په خبر ته وای وای اور تلاړو نو شکر دې شور تلاړو ټول مسلمانان تی په اور کې ولاړو ا د ټول د حیا سره لوب کولا الله وی والحمدلله رب العالمین وایا نو صحابه وی قربان د دې جملې څه مقصد دی وی مؤمن چې وفات شو نو لاړو آرام ومندو اوبای روزانه ولوي دا شی نشته کورګي اوبای ازمږي مرګ راځي اشاعر خپل موږ سره په کې لاستو دا غډر خولي شعرونه جوړ کړي او سامت ټیپ کړي وو وای دا به کور واده دې کړي نو چې راشي خود بازار نه دی وی تا نه مال غبات شو یره وی مرچکه خو دې کړي بیا به بازار نه دی دا غور پسې ولوي شعر جوړ کړي دا دا د غمونو دنیا کله بیمار کله بچي بیمار دې ټول غمونه غمونه دي ارس دي خدا سے خبره اوري چې هغه خړلې دي د خلې ترال د غمون دنیا د مؤمن تخلاص شو حکم سره چې ظالم د ظلمونه کوي اله خو خلکو سا واغست جنې مړ شو دي ته وي مستریح وکړ خلکو خو سا واغست جنې لاړ دې چې ژوند دی او ټول خلک ته بازار او تکلیفو او نور کمزوري مسلمانانو نو کافر ورته وي وي ګورت په دې خلکو خوشاله او د قوم دا غټ غټ سرداران دې پرې خل ورسمره لوی لوی خلک دې پرې خل اسور اسور مالدار دي ادا غلامان او غریبانانو باندې راضي شوي بعض روایاتو کې دا سرا غلي دي مسلم شریف حدیث دا سه ده سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه وي موږ د نبی عليه السلام سره شپک کسان نو مشرکان د الله حبيب ته وي وای دا وشړه اې دای په موږ زړور شي دا غریبانان خلق دې که زموږ مجلس کې کی کینی په موږ زړور نشي چلتا وای زوم او ابن مسعود رضی الله عنه ابلال او یو دو کسان دی وای زینم نالم صحابي وای نو دا الله حبیب ډیر حرس لرلو په ایمان وای دا خو خپل مرګری دی را اپل بیکم کې دې شک د ایمان راړو نو عرش وال پیغام رولې ګلو چې ګوره دای اون شړې نو آیات کې اشکال دې کې سلام سره یا خدا معنا علماء کړي اے فاکرمهم برد السلام علیہم عزت مند کا سلام په واپس کچې دې کم سلام چولې یا سلام نه مراد سره الله وی حبیب زما سلام ورته وایا نو پاغي کی جبريل عليه السلام وريس کی فنادانی مال आवाज راکو وی ان الله قد سمع قول قومك لك استاد قوم دا خبري الله واوري دي او الله استاد تکلیف ویني او د بدن زخمی والم ګوري وقد بعث الیک ملک الجبال او تعالی د غرونو فرشتہ رو لګلا ورته حکم وکچ سدی خوخشی دګه د غرونو ملک راغې د الله په حبیب سلام واشولو و استاد قوم دا حالات او خبره الله واوري دی ویل دي دا د مسلم شریف حدیث نل ته خدا سی وای عدل ته وای که زما په وس کې شي نو فیصله بشوي وا پوښو اشکال باندې کنا څوک پوښو وای خدا اردو کتاب نه یو نه چتر جلسې لا سو چتول دي ټول به غلو چته یا وای خو هم در لپاره کې چا پکې سم لا سو چت کو کنا ها دا تجربه د پیرانو تجربه وشي بیا غیم داوی کوي خلک منی وي په غیب وي اوس ګور الله سي مجد کړي دی له درو مته لا سوچت ها پوښوي په نو دا غي جواب علماء کرامو دا سکړه ګور دلته دای مطالبه کوي او دا ملائک د الله په حکم کې کمې زیاتې نه کوي دای د الله د حکم نه تجاوز نه کوي نه په زیاتی سرا او نه په کمی سرا اسوره نساء کې در لدا سے آیات 397 نمبر ولیکي ال تم ویلو کله الله وی زره ناخلم کله وی ملک الموت اخلی اکل وی ملائک اخلی نو جمع د آیاتونو در تمخ کې تیروا حکم تکوینی د چا پورې خاص دی حکم تکوینی دا د څوک مړکای څوک ژوندې کوي څوک بیماری او څوک سمای اسوک په خوشحالي کړي او څوک په جړا دی الا له الحكم او مبتدا او خبر در ته دواړه معرفه کل نو حسر د خبر د په مبتدا کې یواز د الله حکم چلیږي او اصل کې یو حدیث کې دا سه راغلی وای موږ دا الله د حبیب سره او صحابي وای نو موږ تیرې دو په مسجد بنی معاویه باندې دا د مدینه په تاریخي مساجدو کې ده د مدینه منورې خلوی خار ده په زورګونو مساجد دي خو ځنې مساجد په کې تاریخي دي د فیصل آباد یو دکتور ده په خو باندې معذور ده لوی عالم ناغه خپل کتاب لیکلې او دلته ملاویږي زې په اردو کې ده دا غینم د مدینه منوره کی تاریخی مساجد هغه مصور د هر جمعات شکل پکې ور کړي او هغه سره تاریخ لیکل چې دی مسجد سره سم معامله او سره تاریخ دی نو دا الله حبیب وردن نشو یو دو رکعات او کل بیا می دریم سوال کو چې زما د امت جنگ په خپل منس کې مگر زه فمنعنیها نو د دې سوال کولو نه منکم دارنګ حدیث د بخاری شریف کې راغلی کله چې دا آیات را نازل شګور آیات تقل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او فرمایا حبیبا دا الله قادر دې چې برنا عذاب رولیږي نو رسول الله علیه السلام اعوذ بوجهک الله استا په وجه پناه غواړم د برنا عذاب مرا لېګا خدا په تقدیر کې لیکلي دا امت د یو بل قوت ختمي کدا امت را جمع شي د دې زور ته سوق ټینګې دي شي او د یو بل زور ختمي او دا کفار وګوره زموږ د دین ډیره جوړه مطالعه کړي د دې لپاره چې مونږ خراب نو کفار باز کافر وای جنگونه سره کوي په دې مدور تاوان کې دغه پیسې ولګوي د لړاو کوي په خپل منس کې نو دا څومره چې جنگي دي په پټ د شالاس ته تا د سره جنگي دي غسر جنگي او وای چې دې وسنګ شرماو نو دې خلکو سره سره کینې شرک د فار راجم شوی د بدعات د فار راجم شوی نو بس دای نه مخ واړوا دای سره کې نما او دغه شان آیات درته سوره نساء کې تیر یو سلسله وختم تایید لیکي دغه شان آیات سوره فرقان کې مرাজি دو او یایب اگر همیشه د هیر نسبت شیطان تکی لکه سوره کهف کې بم راشي وی وما انسانیه الا الشیطان ان اذکرا هغه خادم موسی علیہ السلام ته وی مان شیطان ير کړیو چې تاسو له آیات کم دغه وجه وای امام صاحب خجون کې ټول قران باندې نظر یو سړی وای چې شیخ اخ کړو زیت هیر شوی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تراغه اوای ویس شی به پیسې به خغې کړي زه پته نه لګي دا ورته د فقې مسله خو نه چې خغ کړي ته ول کتاب وګوري چې دې دې کړي خو بیا دا داسې نیکان خلقو سو کې محروم نه لګلو ویزدا سیوکا نن شپه وټول شپه ویخه او نفلونه پکې الله وسلار جوړ پس په خوا خلکو د مليانو منلو زګره ملي نه هواي نو بس هغه د نور بچین د ماسختن نه او داسو کو چې موږ په نفلونو شورو شو چې نیمه شپه شو نو زه ور تر آیات شو نو امام صاحب ته شکرې لراغه نه ورته وی چې ګور الله د هیر نسبت شیطان ته کړي نو دوی کرا یادو مې ولنه غټول شپ نفلو نه کوي راشه زره ول رايات کې چې ودش سبای ځکه د پیسو زې شرایط چې بیا خو نفلو نه کول کنا نو شیطان دشمن دی دی ګوره کله یو خبره در ترا یادای خو دی را یادولو کوم د دس شی دی ها هیر کړم دا نسبت دې ته وشو اگر چې خلقن د دې ټولو سيزونو نسبت الله ته دی خو کله دې سکه وای معاویه رضی الله عنه تهجد نو د پاتې شوی نو بل رسول تهجد ټیم سو سکرا غوی خذول تهجد لرا پاسو ناغ کلک ونی ودا د صحابي کرامت دی ویسو کې شیطان نو شیطان هم سو تهجد لرا پاسه هغه ورته بیګا پاتې شوی دومره دی جوړلیو چې الله د تهجد نه زیات تر نه خوشاله شي ما کنه نو د پاتې شي بیا به سورہ جاړي وګوره را پای سو نو غچلې پکې و زموږ دي کتابونو لیکلي و یو سره دیوار سره کټه چولیو د کې سوکراغه وي شاو دیوار غورځيږي بس دې ته اپ له کو دیوار رو غورځي دا کس وی دا خدای ما سره ډېر احسان وکړ سو کې وی ابلیس نو شیطان هم چا سره خکای بشر وی کړ انبیاء باندې هیر راضی سوره سوره پیری هیر راغلی حدیث کې وتا سو لراشی د الله حبیب د مازی ګر موزو کو دو رکعات باندې سلام ګرځولو او مخامخ د کجوری او تنفرت ولا سونه دا شکل او غی سره تکیا والا او صحابه قتل چې د غصه اثرات ښکاری په مخ کې تلوارګر دی خو وتلې وی دوه رکعات د الله حبیب وکړ بس د سلور په ځای بد وشوي وਹੀ براغلی دا ستابدار مخلوق صحابه حسن ناس تو خود ير نه غغ نو کولو یو صحابي وخت ذلیه دین وای دا غزړ کلک کو او شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کان دهلوی رحمه الله وای ویادا استهوته د هوا يهوي نه ده د باب زور بنا ایک پیغمبرانم د الله د حبیب په دور کې موجود وي ایو په خپل دین عمل نو کوله د الله د حبیب د قدمونو په سیبت له عیسی علی السلام سمره دوی پیغمبر دی او د شریعت خاوند دی خو چې راشي ناوم د الله د حبیب د سنت په سیجی وګوره دا شپېلې اسرافیل علیہ السلام سم په خلق نیولې ترمذی شریف کې او حدیث راغله نه وان اسرافیل قد التب خمسور وحنا جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ اوسم شپېلې خلق نیولې او دا سه په انتظار ده چې کله به الله حکم کوي چې پوکه وای دام د ترمذی شریف حدیث ته وردا چې الله حکم ته په انتظار ولاړ دی چې سو وخت بس الله حکم کوي نو پوکه وای پټول عالم فنا راشي او په الله مو بروس کړی او نبی علیہ السلام وای وای دا سترګې عرش تدا سی نیولی کأن عینه کوكبان دریان تب وې د اسرافیل علیہ السلام دا سترګې دوچ پړکی دن کی ستوري دي بل په لنو ګوري چې اسنه د الله حکم نشي و یول سړی به سو کوری د الله حبیب وي یو سړی به حوض لی وي دو خان د پاره چې خان په کیوب کی نو سو کې چې اوري به خود کیږي وا به خود بشرورو مرګ به جوړ شي پټول عالم به فنا راشي دا ازر د ابراهیم علیه السلام د پلار نومو دا صحیح قول له او د قران سره موافق دی کوم چې تاریخ لیکلی چې ازر د تر نومو او د پلار نوم بلو او دلته ورتا اب ویلې مجازن نو دغه کې تکلفات دي بس صحیح خبره دا چې د ترونو بلکې پلار یو زای سره د خدای توب مینا نکوم اور سمره عجیب جمله ذکر کا د شرک بنیاد پر وېستو سوق چې فنا کی نو دا مخلوق د عاجز ده د سره د خدای توب مینه بنساته اګوره د پیغمبر دعوت له لګو ګورای اوای هاذا سره شی په ګوتا کوي څه پوه شوي په خبره کې پوه نه شوي بالکل اشاره سره ولا وای دا دا د انبیاء دعوت ده خلق بالکل پویول ور بعض عوام چې دې ته اقامت کیږي نو جمع نه مخ کې د آیات وای دا جوردار چا خولې نو وای خدا ګور شریعت کې نشته امام یو ورځ سیر می او چانه می واورید دا دعا ده او دې سره نور الفاظ مشکات شریف کې راغلي خود تکبیر تحریمی نه پسته څه پوښوي په خبره باندې دې سره نور دوام د جنیت دیو تړلو نو نور دوام دوی به انی وجهت وجهی للذی دا د تکبیر نمخ کې نه تکبیر نمخ کې خو تعالی وای سنت طریقه نه نه پرې خو دا وی ور تکبیر چې وی لیکيږي قامت نو تم ور سره الفاظ وایا نو چې قامت شو نو امام بسف درست کی اتبلګ مسواک وې سنت طریقه دا بھائی څنګه دا یو مسواک طریقه زموږ نه بالکل پاتې ده تاسو چې عمره او حجونو الته وخت تیر کړي نو عرب ټول مسواک خلکی چې جمع لراسي امام مو یو مقتدیان مو وي دا مستقل سنت ته د احناف کتابونو هم دې ډک دي په چې موږ دې خبر نو بس زموږ نقصان به نو او دس کې مسواک سنت موکده ده او چې مزله او درېګ نوم دا سنت طریقه ده نو دغه وخت کې دا سنت دي نو موږ هغه پرې خو له ولته امام دغه کې مو هني وجهت وجهه للذي فطرس دا خبره نشته وحاجه قومه او جګړه کړي وای سره قوم دا غوي اې دې आवाज خو ځان ته سو وي نو هغه ځان ته ډلوي ځکه ورته الله هم ډلوي و ان ابراهيم کان امتن ابراهيم عليه السلام یو ډلوا یو ابراهيم عليه السلام کې الله دا صفات خودي چې دمر په یو ډل کې ای وې د قران فهم کته په قواعد کویږي خپل جبه دی دا خو د نبی د تعلیم نه بغیر نه حاصلېږي ور صحابه اهل لسان دي ځنې وخت به سره نه وزد کی صرف بزد کی خو په ترجمه کې د استادی تعلیم تسره محتاج دی ورکا نو اې دا الله حبيب ته وي مونږ کې کم یو د شي ظلم نه دی کړی او الله وي چې چا ایمان راړو خو ایمان سره ظلم نه نو دای ته امن دی او دای په هدایت دی اغه ظلم په عامه معنا واستو نو دا چې به سوق وی چې هغه بسنا سره ظلم نه کړي هر سړی که مسلمانم د حسنا سره ظلمونو کې سره اخته ده پکې اے بچی دا الله سره څوک مشرک وا شرک په ظلمونو کې او لوی ظلم دی دلته ظلم نه مراد عام ظلم نه دی بلکې شرک دی هغه کسان چې ایمان وروړي ولم یلبسو ایمانهم بظلم او نه دې ګډ وډ کړی ایمان سره ظلم یې شرک ځکه دې دې کې ضمیر مرجع قریب ته چې راځي شي نو دا اولا دی او نوح علیه السلام د من ذریته ضمیر ته د ابراهیم علیه السلام په نسبت نږدې دی اتا سو قاعده ویلې اقرب ته چې ضمیر راځي شي دا اولاوی وګوره محققین وای ضمیر د من ذریته نوح علیه السلام تراجه دی ذکر است لوط علیہ السلام ذکر دے نو دا خود ابراهیم علیہ السلام په اولاد کې نور واریو کوم وایي چې من ذریتی ضمیر ابراهیم علیہ السلام تراجه نو تعویل وکاو چې ترم په منزلې د پلار وی دې تعویلونو ته محتاج کیږو ها څوک پوښوي خبره باندې ومن ذریته دا اولاد د نوح علیہ السلام نا اک ابراهیم علیہ السلام یاد ویم خبره درست د خپل پیش کالات راځي اداغي جوابونه بکول غواړي اپ دې اې د ټولو پیغمبرانو د دین اصول یو شان دیو نو هر نبی د بل نبی د اصول پس روانو اگر چې فروعي اختلافات په دې دینونو کې فبهداه مقتده نو د دوی د هدایت پس اقتدا او کا روان شه قل فرمایلا سلکم علیه اجرا په لفظي ترجمه خو بس تاسو صرف ترجمه تکه کړه ور پیغمبر وایي په تبلیغ شنه غواړم ځنې وخت یو مولا څوک تقریر لراولي نو کاغه پیسې وغوښتي دی کافر کوي اگر زر زر د آیات وای ابي سړی ترجمه کړو یا ابي سړی چې ځان الله علامه وي بیا وې د چاپلار را سنبال تبای مسله دا چې یو شی په چا فرض عین دی نو دې به پیسې نه دي او که فرض عین نه دی نو د اجرت مطالبه کول شي په پیغمبر تبلیغ فرض عینو تاسو کې پچا لازم دي چې فلاني کې کې به تقریر کوي ته مولیا لیک دي سر نو کته بوتلې ته ترنه پیسې غواړي یا درکې نه داسي ځان او ټول ټول دنیا واسه متنفر کړي وای نو ځنی وخوام چې د وزي ترجمه کله وي مولا له بس نور کې ولا تشترو بیا آیاتي سمنن کوي اکل وي قل لا سلکم علیه اجر مسله ګور دا چې دا کم شی چې فرض عین وي نو پاغه بسنا دي د کوس موږ د ماسپخین مسکو نو تاسو کې چا چاله وي چې ورو ورو موږ به وګورو 200 روپۍ براکه اما خام چې روزه مونږ نیولې چا نه پیسې غواړي په نبی تبلیغ فرض عین او دغه په خبره باندې نو که یو یو لاړ بشي و رابه بولی خنداګانې بم کوي نو مکه وجل شي کنه دا د پنجاب باز علماء غواړي چې مال به دومره راکې نو هغه روا کار کوي ته د شریعت نه خبر نه او هغه شرمې کومه مسله پوه نه شو ها بھائی په مسله سره شیخ صاحب سره رحمت الله علیه سره وکړه موږ لاړو مولا سجان صاحب رحمت الله علیه دا وجو خلوی دا ما غره غره کای فاضی خی ولا وی کنه حق یو کنه او یو ځلې وی چې زما تقریر لکلم او مدرسم شیخ الحدیث مولانا عبد الحق صاحب رحمت الله علیه سره په مال دا سکه دا غنه پتا فرض دی نه واجب دی ځان د درس او تدریس نه په یو مستحب شی وباسي نو په خبره پوه شوي کنه اګه څوک نه پويږي نو الله دې پويږي اسی به سوال ما دا شرمولي راغ یو عالم تعالی وای بای زور پیسې راکا نو یو د پیغمبر تبلیغ د پای فرض عینو د فرض عین مطالبه نشي کولای دا نور مسایل دي تا یو یاد دکو او زبدینه تم اجتهاد کې او استنباط د مسایلو وته کې و فرمایلا اسالکم علیه اجرا نغوانم تاسو نه په بیان د دین او قران او تبلیغ سمزدوري یو خپل خډر غړای مړای لمو ګورې دا بیکاره هبای قران لا ګورې ته مله کمال ډېر مو ګورا ته مال ګورې کې سبق لا ګورې بای دې مال ډېر ګورې نو دما څه تماشا کې ته بای دا خو چې څوک لګي کله خلینو لاړې ورځي کله سکه بنده دې کله خطا کی ته مال مو ګورا په خره لکه نه ځان لا ګورا دا یو کار مکوي چې سپیږي او شیخ صاحب شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله وی طبيب یو سړي ولا مخې له جړل دا غول ډېر صبر کوي پاسه کې پکانې ویلو ټول توجه دې الګا ډا وډکا تعالی د جړا په دې نشته چې مال مخې له ناشتي او ټول توجه دې الله سکا نزل مخباز سره سکا یو له پاسه کې نه نزل وخبره په باز خبرو توجه سکی هدي په نور څوک چې رب پیجنی هغه بیا بوتانو له عبادت نه کوي اسوک چې رب پیجنی هغه بزرګونه ته عبادت نه کوي اسوک چې رب پیجنی هغه د ولی او شهید قبر ته عبادت نه کوي دا خو رب نه پیجندل زکه در په در دی تاسو کلی سره خوا کې بازی خیل لیا وای دا یو نیک بډا وو سره کې راځو ابي وی وفات وا جنازه لمز لاړو مغه جنازه بیا ما او کا الله دې موږ ټول بل شي دا غي بي بي وا هغه وی بډای خزه او کور نه وروته د زنانه یو ډله روانه و دای ځان نه یو مخ کې کړي یو بډای خزه چې درگاه تزیر یو ورته څه کوي او ورته بشری کوي ناغي ورته چرته ځای وير زمو سهاجتونه دي او زو دغه بابا ولیتا نو هغه ور وی تاسو نه رب رک شوی دی که رب د نه رک شوی نه پیجندلې مې نو حاجتونو دخل قبر لذي ک الله لراضي ابا نو الله و ان د پیجندل مشرکان والله په حق پیجندو سرا ک پیجندل وی نو حاجتونه خلق درب نه غواړي د مړی نه غواړي مړ خو خپل محتاج دی ورش مړ کېدون سترګې دی ور لپټه کې او کتا پټې کړي نه وی نو کلاو په پاتې وی خلاو زنه دی ورته تړل کتړل نه خپل به کلاو پاتې وی او لا سنخ پی دی ورته نیخ کل دا ول خلق خپل بیمار ته شوګری کوي کچره دای شوګراو نه کا عمر شنو ساری خپک ولاړی نو بیا به سکنی غول نشي اکلا سکو پاتې شنو به سکنی غول نشي اکه پزور ولا نیغه وې د مړی اندام ماتول داسې ګناه ده لکه د ژوندې چې ماته نو مړ خو عاجز دی ګره غسل به تورکه قبر کې به تسپاري جنازه به پتکه اګور سور دي مسلمانان وای وای د دې عاجز په حق کې دعا او قاعده سی وای کنه وای نو یو سور دي پس عاجز نه حاجت روا جوړ شوی رو رسیږي او رحمت اب نو دې ته په دې اعتبار ام القرا وای باز علماء وای زمکه چې الله جوړه ک نو غونډه پرتا وا نو د کعبه د لاندې خور کړي نو دا ټول زمکه ته به وګنه د کعبه نه روتا لکه څنګه چې اولاد د مور نه پیدا کی زکه ورته ام القرا وای نو ګور دا کعبه چې کمزې کې دا مرکز د زمکه دی ادا زمون د پیغمبر خصوصیت ده صحیحین او بخاری او مسلم شریف کې راغلي وای پیغمبران به خپل امتونو ته لېګل شول وبعثت الى الناس عامه رغدون کی بی د خپل لاسونو او دا کفار پزن کدن کې ټکای اے آیات لیکي ځان سره د سوره محمد اتوشتم آیات اگر محمد چې د بل نوم شنو بیا پر صلی الله علیه وسلم نه وایي نو دې دې کې د صورت نوم دی څه پوښې په خبره باندې مسله دا سره چې د الله د حبيب نوم غستې شي نو صلی الله علیه وسلم به او کدا غوی نوم یو صورت لکه خدای شو او دارنګ یو بل چا لکه خدای شو ناغي سره درود نوي وم وشتم آیات دې د سوره محمد او د سوره انفال آیات دې پنځوستم اے کافر چې مړکیږي الله او ملائک یضربون وجوههم وادبارهم پدې مخ مخ او شاشه ټکای وګوره برزخ دې نه شروع دي او الله څخه خبرې پټای نو سب معلومه تور شپه او چي او سپین سبا تر وباسي وجعل الليل سكنا او غرزول د شپه د پار د آرام دلته علما د صہیب رضی الله عنه واقعا ذکر کړي علوی جلیل قدر صحابي یو ځل ورته بیبي زور نه وکړه د بډې رشوګیره کوله اے په خوا چې د اسباب نو نګور مشرانو به دستور په ذریعہ وقت ټیم معلومول چې یو بجې شو دو بجې شو اپیش منې شو دارنګ سمندر کې سفر به دستور په نقشای کولې وچا کې به سفر دستور په ذریعہ کولو محمد آله و اصحابه اجمعین الہ العالمین زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې استاد کتاب ویل او زده کول او دا روجی او تراویح مونږ ټول ته الٰه العالمین آسان کې او په خپل دربار کې دا مهنت د قبولیت مقام ته ورسه الله زموږ د طلباء او طالبات د عوام رونه د سار نستا دی کتاب ته ناشتي الله زموږ او د دې د ټولو حاضری په خپل دربار کې د قبولیت مقام ته ورسه الله مونږ ته زموږ والدین او ته اصول فروع ته مشایخ تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین ته الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانای ختم کړي الله سمره بیماران دي الله ټول له شفاء کامله عاجل ور نصیب کړي کم بیماران کورونو کې دي هسپتالونو کې دي زموږ د طلباء او طالباتو کې دي الله ته ټول بیمارانو ته شفاء کامله عاجل ور نصیب کړي الہ العالمین بی گناہ بندیوان د بندر اخلاص کې د کوم مسلمانانو دشمنی طرف غنۍ دي الله په محبت او دوستۍ باندې بدل کړي یا رب کریم د چا اولاد نشته نه کمل صالح اولاد ورکی او د چا اولاد وی د مور پلار د سترګو اخواله جوړ کې الله د هر ظالم د ظلم نه د ار شری د شر نه او د ار حسدی د حسد نه مونږ ټول په حفاظت کې اوساته الله د هر مسلمان د پاره د رزق حلال دروازې کلاو کې الله د هر چا د پاره د رزق حلال دروازې کلاو کې الله د تمامي دنیا د مسلمانانو حاجتونه دینی او دنیوي تر سره کې او څومره پریشانای دي الله دا ټول ختم کې اخلاص سره باران د پاره دعا وغواړي الله د خیر په قدر ضرورت باران په مور وره الله د خیر په قدر ضرورت باران په مور وره یا الله زموږ د طلباء او طالبات ته قران او سنت با عمل عالمان جوړ کې الله د امت د خیر ذریعہ وګرځي الله صبر زایونو کې استاد کتاب درسونه شروع دي نور مسلمانان په مختلفو طریقو استاد دین کارونه کوي الله ته دې ټولو کې خیر او برکت واچي او د ویونکو او ریدونکو د تمام انسانیت او جند پاره تر قیامت الله د هدایت او ذریعہ وګرځي الله زموږ دې طلباء او پلنګر کې کوم مسلمانان منډې ترړې وای الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او سو کو فات شوی او دې مدرسې سره احسانات الله دې قبرنا د نور او د رحمت او مغفرت نه ډک کې کوم مسلمانان چې منډې ترړې وای زموږ دې طلباء او پلنګر کې الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او د دواړو جهان او خوشحالي ورته الٰه العالمین ور نصیب کړي الله دا د خیر او برکاتو نه ډک میاشتا د دې د خیرونو نه الٰه العالمین موږ محروم کړي ما د دې د قیام الليل تراویح او صحیح توفیق راکې د درسونو صحیح توفیق راکې او الله زمون په دې عمر کې بار بار رمضان راوړي چې موږ ټول مسلمانان ورته په صحت روغ یو او د دې مبارک میاشتې د روزو تراویح او د دې د نیکو اعمال موږ ټول له الله توفیق راکړي الله زموږ د ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي کمې خبرې چې زموږ د ملک او نور ملکونو کې د پریشانای دي